یو حکم دا دی چې اصل په مبتدا کې تعریف دی اصل په مبتدا کې څه دی تعریف دی نکره مبتدا واقع کېدل شي او کنه نکره دوه قسمه ده یو د نکره مخصصه او بل د نکره محضه نکره مخصصه دای مبتدا واقع کېدل شي نکره محضه چې دا دا به خالی نه وي یا به مفید وی مخاطب ته څه فائدہ به ورکي او یا به نه ورکي که څه فائدې ورکوله بیا یې ابتداییت څه دی صحیح دی او که څه فائدې نه ورکوله نو بیا چې کمندونو ابتداییت څه نه دی صحیح نه دی نو دا خبره چې موږ وکړه د دینه معلومه شوه چې مدار د ابتداییت په افادیت دی دا د محققینو مذهب دی چې مدار د ابتدایت په افادیت ته یعنی چې بس معرفه یې کنه کړی خو چې پاغي کې افاده وی چاته مخاطب ته سنا څه فائدہ پکې مخاطب ته وی بس بیا چې کمندونو هغه مبتدا واقع کېدلی شي خو چې کله پکې بالکل څه فائدہ نه وی بیا فائدہ واقع بیا چې کمندونو مبتدا واقع کېدلی نشي چې عین معرفه وي نو خو صحیح ده قریب ال المعرفه لك نکره مخصصه نکره مخصصه دا قریب ال معرفه دا او قریب د شی له حکم ده عین شی وي نو بس دې حکم د معرفي سکو واغس حکم دې چا واغس د معرفي واغس صحیح ده کنه حکم دې چا واست معرفي نو د دې په مذهب باندې د نکره محضه ابتدایت صحیح نه دی پوز دا ناظم محققینو کې دی او کدا ناظم په مشهورینو کې دی ظاهر ته چې وګوري نو ناظم صاحب د مشهورینو نه دی ځکه دی وایي چې د نکیری ابتدایت نه د صحیح تر سو پوری چې کې تخصیص راغلی نه او بیا مخصصین نکیری اقسام مثالونه ذکر کړي خو چې په دقیق نظر باندې سوچو کې نو دا ناظم د محققینو نه دی نکری ابتدایت منی خو په افادیت باندې بس خدا مثالونه د تخصیص ذکر اوړي دي مثالونه د تخصیص ذکر اوړي دي چې د نکری افادیت اکثر موقوف په تخصیص باندې د نکری افادیت اکثر موقوف پچاو نکره چې مفیده ګرځیدا اکثری دا بچا ګرځیدا په تخصیص باندې کبي تخصیص هم په یو ځای کې څه افاده وا نو بیا هم چې کمندونو نکره ابتدا واقع کېدلې شي نو کده دی او کې ابن حاجب ته چې کله دی مخصصات ذکر کوي نو د دې دا مطلب نه دی چې ګینی نکره محضه مبتدا واقع کېدلې نشي نکره محضه مبتدا واقع کېدلې شي خو ال چې په کله په کسی فائدې وي او چې فائدې به کینی وي نو بیا نکره محضه مبتدا واقع کېدلې نشي خو ډیر چې کم دنو ماوي افادیت د نکری پچاو په تخصیص بیا مخصصات د نکری تقریبا د دیر شو د بر دی د دیر شو نه بر دی نکه مخصصات د چا د نکری ابن عقیل ته تقریبا 24 25 ذکر کړی دی بیا وی چې نور هم شته خو ما هغه ذکر نکړل یا د دی وجنه می ذکر نکړل چې هغه دې تراجی کیږي دا چې ما کم ذکر کړو دې دې سکیږي رجه کیږي او یا می د دی وجنه ذکر نکړل چې هغه ضعیف دي هغه کې افادیت هم څه شه دي ضعیف دي خو تقریبا څه سلیریشته تیشته پورې ذکر کړی دي پنځه شپږ صاحب د کافی او دو دیم چې کوم نن څه کړی دي ذکر کړی دي نور خو تاسو الله مګانی صرف مثالونه وره ولا يجوز الابتداء بالنكره نظر وا ابتداء بنکری سرا ما لم تفت کا عند زید النمرا دلته تخصیص راغله ده په تقدیم د خبر سره لکه عند زید نمیرتون د زید سره یو کمبلګای ده کمبل په سره نو عند زید نمیرتون نکره ده کنه خو عند زید په څه شوی دی مقدم شوی دی نو په تقدیم د خبر باندې سره اغلی ده تفسیر لکه فی الدار رجلون چې کوم راغلی استاد دلته عید د زید نمیرش دویم چې تخصیص راغلی په استفهام لکه هل فتن فیکم هل فتن فیکم پتا سو کې اوزوان شته دا نکیره تخصیص راغلی په چا سره استفهام سره اوس فتن فیکم کوي کنه څه شي فتن فیکم مس بالکل لګ پتا سو کې اوزوان شته نو کوم دي ځوان څوک ته ځوان فتن فيك بیا پتا نه لګی دا اوس تاسو کوي چې هل فتن فيكم پتا سو کې ځوان شته نه دي کې ابهام نشته دا خو رفض چا کوي ابهام کوي فما خل لنا دویم چې نکری چې کمونو اعتماد نیولې په حرف نفي باندې نکره منفیه واقع شي نکره منفیه عموم فائدہ کوي کنه اوس ګوره خل لنا کې ډېر ابهام دی زما یو یار شته خل لنا اوس تحکم یو یار دی یار کونډه د چاوي یار دی مړ شوی د کمی کوسي انو لکه دا کوم اوس خبره ده یار مشته دې کې ډیر څه دی ابهام چې میم زرما دې په داخل کړو یار مې نشته نو کلام مفید ده کنه دی زما یار نشته نو ملګری مې نشته به یار او مددگار فما کل لنا د دې چې کمنو نفي سره چې کمنو تخصیص څه شوی دی تخصیص نه مراد هغه افاده چې کوم رفع د ابهام معنا رفع د چا ده ابهام ورجل من الكرام عندنا ورجل من الكرام عندنا تل د تخصیص راغله د صفات سره رجل موصوف من الكرام څه دي صفات سورة انزلناها سورة عظیمة انزلناها دا تنوین چې کوم نه تعظیم دی کنه دلته تخصیص په عمل سره راغلی دی تخصیص به چا سره یعنی د مبتدا عمل کړی دی مبتدا څه کړی رغبتن فی الخير کنه جار مجرور پر متعلق شوی دی کنه او عمل برن یزینو کې تخصیص په اضافه سره راغلی دی عمل مضاف برن مضاف الیه نو عمل برن تخصیص په چا راغلی دی په اضافه ورغبتن فی الخير خیر خیر کی مینه ساتل چې کم نه دا خیر دی وعمل بر یزین عمل د نیکه خیس راولی ولی قسم لم یقل خیاز ذکر شی هغه چې کوم ویل شي ویني دي چې کوم معنی دي ذکر کړي هغه نور په دې باندې څه قیاس کوي بلا مخصصات دي لکه سلام علیک کې چې کوم نه کنه تفصیل سره بلا شي دي په تخصیص په حصر سره چې کوم راغله د شرونه هر رضا نابل نور بلا شي دي هغه مخصصات هغه به ځان له نور معلومه وا او ګوره کافیو ګوره شرجامي ګوره ابن عقیل ګوره ټول له بدل پوخي ولا سلف الاخبار انتوا